مالک یوم الدین کی دو قراءات دی او دوړه صحیح او متواتر دی زد لکه اليوم عرب عجم ټول مالک وي او دا علمی خبره ده غوره کوم یو دی نو چا ویلی دی چې ملک ارجح دی ملک یوم الدین یو وجه په بادشاہت کې عظمتي او په مالک کې نه مالک هر څوک کیدی شي خو بادشاه هر څوک نشي کیدی. دویم د مالک حکم صرف په خپل مملوک کی چلیږي د بادشاه په ټول رعیت نافذ لکه نن روز د ګناهونو د لاسه لاک ډاون دی الله دې دا ختم کی په خپل فضل و کرم نو په ټول رعیت نافذ دی سو خلاف نه کوي دریم د بادشاہ اطاعت په ټول واجب دی حال بتک د ګناه حکم کوي نو نه بمني طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق د مالک اطاعت صرف په خپل مملوک باندې سلورم مخ کی صفت دا الله ذکر شو رب نو رب العالمین په ملکیت هم دلالت کوي کدا مالک شي تکازي پنځم مبدا او منتها یو شانتا قران کریم چې ختميږي د الله صفت ملک دی ملک الناس ابتدا انتها همرن پکار ده او نور سيزون لرهم ملک خاص بالناس دویم د مالک تپاره اختیاری عامه د خپل مملوک خرڅول هم شي ای بکول هم شي بادشاہ ملک دا کار نشي کولی درم مملوک مالک نشي معزول کولی رعیت راجم شو بادشاہ لري کو ان المملوك لا يستطيع عزل المالك والرعيه يستطيع عزل الملك سلورم مملوک من خدمت ته مالک لازمی دی رعیت من خدمت ته بادشاہ لازمی بلکه صرف طاعت خبر منل پنځم مملوک په غیر د اذن د مالک نه یو کار نشي کولی رعیت خود مختار دی تصرف په غیر د اذن د ملک نه کولی شي شپږم مملوک د مالک نه توقع د ضرورت لري حوائج اصلیه رعیت د بادشاہ د ملک نه توقر صح د عدل او د سیاست وم مالک کې حروف ډیر دي اپ سیوا دي ثواب ډیر شو اتم بادشاه لخکر مخامخ په ضعیفانو ترس نه کمزور خلک ملک نظر انداز کوي مالک چې وګوري نو په ضعیف او په کمزوري باندې مزیدی توجه اعانت خبرگیری لسم بادشاہ کی حیبت او رعب ډیری معارف القرآن د مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله صفحه 18 درې معارفه بنده ته معلوم دی یو د مفتی محمد شفیع صاحب دا ډیر آسان هم دی اکثر د قرطبی مسائل دی پکې عوام چې درس کړي ځان مزید ګوري نو ویډیا دی دویم د مولانا ادریس کندهلوی رحمه الله د علمی دی دام خط تفسیر دی او درین د شیعو معارف القرآن دی ایاک نعبدو خاص تعالی رب بندگی کومن دعوا الحمدلله په دلایل ثابت شو رب رحمان علم بلاغت کې دا یو مستقل اصطلاح ده شپږ قسمه دي ملګری ایم فیل کاو نو بنده پسې راغې نه مئ الکشاف شته او درس کړه او ډېر قابلو پروفیسور دی مایته مطالعه وکا د قران کریم حافظم دی نو هغه د ټولو نه زیات راوېسته یو خاص قصه مې ورته حواله کړې عامه نقطه او په دې عرب کویږي چې کلام د یو اسلوب نه بل اسلوب ته نقل شي نو کان اکثر تطریه لنشات السامع شوق به اوریدونکي ډېرېږي. مخکې د باری تعالی صفات ذکر شو او صفات عظیمه دنیا کې سکه په اخر کې هم مالک یوم الدین قوت محرکه په انسان دا لازم کړه چې د داسې ذات نه توغوښتې شي نو وسیله پیشقی عبادت او مقصود ایاک نستعین صرف ستا متازی به کوم او ستا نه به امداد غواړم نه د قل ما سیو دهنا دا خاصه نقطه شوه ایاک نعبدو دعوی د صورت زمور ته اشاره ده فعبد الله مخلصا له الدين ایاک نستعين دعوی د حوامی مت اشاره ده فدع الله قولو مهربان ذات د دعا چل خي دعا غواړي نو اول اسماء او صفات الله ته وسیله کا دا تفریدا د توحید فی عبادت په توحید د ربوبیت رب العالمین او د اسماء او د صفات الله رحمان مالک نتیجه شو او تفریح شو حرف عطف پکې تنشتا دعوا مع الدلائل ثابت شي نو تفریح ور سره لازم وي ذات تباری تعالی دی په صفاتو باندې او پیژند نو حاضر شو د الله معرفت بنا دی په صفاتو د الله باندې پاسما او د باری تعالی باندې تفنن فی العبارت لا يتصور اي بالكنه وبكنهه یا کنعبدو کی بمنگا اول د عبادت تفسیر کو نو داس اصول کی ذکر شویو دویم عابدینو پیجنگلو درم معرفت معبود قرم د عبادت کیفیت او طریقه پینزم تخصیص چې عبادت صرف د الله دی او دا مصطفات دی د ایاکنا دا خبره دی ایاک نعبدو په دې جمله کې دا تخصیص په دریو طریقو سره دی یو ایاک تخصیص باندې دلالت دی دا ماده يدل على التخصيص دیم معمول مخکې شوی دی مفعول به ایاک حق خدا دی چې عامل مخکې ذکر شي او معمول ورپسې دلته معمول مخکې دی تقدیم د ما حقه التاخير يفيد الحصر درېما چې ایاد مخکې کو نو احتمال د عطف ختم شو او د دین یو اهمه فائدہ معلومه شو چې په عبادت کې اول نظر معبود ته پکار دی رستو دی خپل عبادت ته نظر وکي دویم پدی کی رد دے پا مشرکینو فی العبادت باندی مشرکان د عبادت قائل خو د تخصیص نو ابن عباس رضی الله عنهما زکوي چې نعبدك ولا نعبد غيرك په ټولو باندې باندې د الله عبادت فرض دی یو کس ادا کی نو د نور ذمہ نه فارغیږي قاضي بیضاوي وایي چې کله کوټه د کره سره ټل کی وی باسی نو تخپل عبادت ټل کی د نور سره داغو قبول نو ستادا به هم قبول شي عابد خپل عبادت د عابدین په جماعت کې داخلي د پاره د قبولیت عبادت تفسیر لکه څرنګه چې عقول متحیر دي په ادراک د کنه د ذات تباری تعالی کې لا یتصورو د معبود بالحق حقیقت څوک نشي معلوموله ذریعہ د معرفت نمونه صفات تباری تعالی نو دارنګي داغه په عبادت کې هم عقول متحیر دي ادراک سکن شکولې نو اهل علم د خپل وس مطابق تفسیر کوي عبدا عین با دال دلالت په ذلت کوي تزلل سلیدل صوب مزلل زړه جامه طريق معبد یولار مخلی شوی شاید عام دی اصولیگی ابن منظور په لسان العرب کې د عبادت معنا کوي شرعي الطاعه مع الخضوع امام راغب معنا کوي اظهار التذلل لسان العرب دویم جل کی د عبادت معنی لغوی ذکر کئی مذهب، نفرت، ملکیت، طاعت، تنصت، پرستاری، حبس، لزوم، حافظ ابن قیم رحمه الله هغه وایي چې په عبادت شرعي کې غایت تزلل او غایت محبت غایت الحب مع غایت الذل الجواب الكافي قصيدة نونية الكافية الشافية وتضيق وعبادة الرحمن ربه مع ذل عابده هما قطبان قطبين د کوري دا دوه میخه چې دي فعبادت الرحمن غایت حبه انتهایی من دا الله سره مع ذل عابده انتهایی عجزی شیخ ته پنځیر رحمه الله د عبادت وی حب خوف استعانت خوف او استعانت یره دیومی او غواړیوم دا تسلل دی د حافظ ابن قیم د قول تشریح شو ابن کثیر د عبادت تشریح کوي چې عبادت شرعي په دې کې درې چیز دي کامل عجزي کامل یرا کامل امید جامع عبارت الطاعة مع غاية الخضوع والتظلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد ألوهية المعبود طاعة طاعت شته حضور تزلل نه عبادت نه دی لکه د رسول اطیع الرسول د امیر اطاعت حضور پکې تنشتا طاعت شته د امام یو خبره قابل غور ده چې خلق په تقلید د ائمه جرح کوي نه د پکار انټو ټیک دا چې څوک دوی ته شارعین وي رد دی لیکن ائمه شارعین نه دي شارحین دي فقه نه وي نو څوک په احادیث نه پوهیږي احادیث نه وي نو څوک په قران نه پوهیږي لیکن طاعت نه لکه اصحاب البواتن متصوفه عبادت کوي لیکن موافق د قران او د سنت نه دی عمر رضی الله عنه پلار کې د راهب ولید وچ کلک وای جړل وی امیر المؤمنین دا خو مسلمان نه دی وی جاړم پدی طاعت شته لیکن موافقت ته قران او د سنت نه طاعت شته تزلل پکې ته نشتا د اهل زیغ اعتراضات ختم شو چمړه تاسو ټیټېدو ته شعر کوی نو سړی چې ګوډ کوي زمیدار ملا ټیټوي منګه ټیټېدل په عقیدی د تعظیم سره غیر الله ته ناجایز دار مدار د عبادت طاعت تزلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد ألوهية المعبود او دا خبره ده چې بعضی امور دا سدي چې فقها او پاغي بني هندوانو ځان تا چی قرآن پیجنی چې دا کلام پاک حصہ دا او دا قازورات تو غرزی دیران تا چې انسان کوي پاندا قوت بدني مالی نو د دې تعریفات ته ضرورت نشته بلکې د دې مصداق به جندل غواړي افراد پیجندل غواړي افراد عبادت اولا دری قسم دی قلبی ام علی د زړه بندگی د الله مشهور اقسام داغي پینځه یو محبت دویم خوف دریم رجات څلورم اخلاص پینځم توکل رجا یقین تو موی د زړه خوشو خضوع د دې کې داخلي دي قران کریم کې په مقام د عابدینو کې دا ذکر دي بني اسرائیل 58 اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله د عبودیت درې اجزا محبت امید یرا دغه وجه دا فمن احبه ولم يكن خازعا عبادت شرعی نه ومن خزعا او مینا پکې نه بیا عبادت نه عبادت کې اخلاص نه بیا نه قبليږي عابدین په مقام کې توکل آل عمران 159 160 د دې اقسامونه یو قسم د غیر الله د پاره اوشي نو دا شرک نو پینځه د زړه شو او دا مشهور نور په دې کې وردن ده نو ایاک نعبدو معنا بداسي شي چې د تا سره مینه د الوهیت ساتو محبت یره در نساتو الخوف امید رجا اخلاص کو الاخلاص باندې مزان سپارلې دي التوکل قلبي پنځه قسمه بدني انسان لاله زه حواس ورکړي دي حواس ظاهريه لامسا لاس سامعا وغ زائقه جبا شامه د دې هر یو قوت استعمال د الله په طاعت کې عبادت دی اعمال كل قوة في طاعة الله فهو العبادة او د هر اندام عبادت مکیف دی په پینزو کیفیاتو فرض واجب سنت مستحب دا کوا پینزم حرام او مکروه د دین اجتناب قتل کله فرض کله واجب کله سنت کله مستحب نو کله حرام په دغه شکل اوریدل بویول سکل لاس لګول د هر حس د قوت پنځه قسم عبادت شو نو پنځو له په پنځو کې ضرب ورکه پنځیش حکما حواس باطنیه متکلمین ورسره نه مني لیکن منګه قطع نظر د وجود د انکار او د عدم انکار نه کشي حس مشترکه خیال وهم حافظه قوت متصرفه متفکره ورته ویل کیږي د دې استعمال د الله په طاعت کې عبادت او داوم پینځه قسمه پینځیش تا شو 25 حواس ظاهرا 25 د حواس باطنو لسان سلطان الجوارح دې د دې عبادت لکه اذکار ادعیه دا هم پنځه قسمه مالی پاتیو نو مالی دا هم پینز قسم عبادت تی نو اغا شپیتو سر دا پینز جمع کا کلا انفاق فرض لکه پدینن سبا دور کی قنومن خلقی مالدار خیر دې سکالی او سټه کم خرڅه کړه د جوارو دلته غالبا غله جوار دي دکاندارانو دوکی شوکی مکوي خیر دې تاوان مکوي ګټه کم او کوي زکات مستحق زکی ور کوي هر قوت د زړه دی که د بدن دی که د مال دی د زړه پنځه قسمه د بدن پنځوس جبه سلطان او جوارح پنځه شپېته قسمه عبادت شو ایاک نعبدو خاص تا لره بندگی کو مونږ په دی جمیع اقسام د عباداتو او دې ته ویل کېږي توحید دیم عبدیت مره ضرب الله مثلا عبدا مملوکا نحل پچتر دریم په معنا د اطاعت سره دا دې سره دغه د غنو شبهات راځي سورہ یاسین کې علم اعهد الیکم شپیتم ایا لوز منو کړه تاسو اے الواد دادما الله تعبد الشیطان چې خبر مو وای د شیطان سلورم په معنا د غضب او د نفرت حمیم زخرف په یو تفسیر باندې 81 یو اتیا الله کریمه کی بعقیدت الولد پینزم په معنا د بندګۍ او قران کې دا ډیر زیات دی لکه دلته قاموس د مصنف داغه کتاب البصائر ما پیش کړو داغه یو خصوصي طریقه دا ده چې یو لفظ ذکر کی بیا وی قران کریم کې دا په دومره معنی مستعمل لې نو د عبد هغه دیرش معنی لیکلی دی سلورم جلد کی صفی بدلیگی را بدلیگی عنوان سړی وګوري دا سلور جزء ټیک د زینځه کی معنی کمزوریو کی خود فعلی نه خالی نه ده عابدین څوک دي صيغه د جمع ده ټول مخلوقات انبیاء علیهم السلام اولیاء علیهم الرحمت ملائکه جنات عابدين دي پدې کې په یو څو خبرو باندې رد دي مخلوقاتو کې یو تن هم معبود نشي کېږي ځکه بیا نعبدو کې نه داخليږي او حال دا چې د نعبدونه څوک وته نشي دویمه فیدا په مخلوقاتو کې یو تن د الله نه جز نشي کېږي بنات الله عقیده د ولد لکه د مشرکین عقیده چې ملائک د الله جز دي نصارا او عقیده عیسی علی السلام د الله جز دریم د عابد حلول په معبود کی نشی راتلی لکه خلق ورته وحدت الوجود وی وی الله تعالی په اعتبار د ذات او د صفاتو سره حلول کړی دی فی بعض العباد سامری د بنی اسرائیل عقیده موسی علیہ السلام نه هیر شوی دی د بلقیس د قوم عقیده عیسایانو کې عمده عقیده وه زینی متصوفه حسین ابن منصور ته دا منسوب کی هغه به ان الحق وی والله عالم چې دا افترا پاغه صحیح ده وکنه لیکن کسوک د دې قایلی چې الله پاک حلول په عبادت کې کوي عابد معبود شي او معبود عابد شي نو دا شرک دی ځینې صوفیا وحدت الشهود مخلوق ورته سنخ کاریږي ایاک نعبدو د عبادت تفسیر مدارج السالکین کړی دی حافظ ابن قیم چې عابدین څلور قسم دي او د عبادت بنیاد په دوه چیزونو باندې دي یو اخلاص توحید ورته وي دویم تابعداري د نبی علیہ السلام اهل بدع په نعبدو کې ځکه ناراضي چې په دوی کې اتباع د پیغمبر پاک نشتا زینی دا سی خلقو چغو کی دا دوارو انبیاء علیهم السلام صحابه سلف دویم قسم دا دوارا پکی نشتا شرکی جلی خفی والا انعمت علیهم قسم اول شو غیر المغضوب علیهم مغضوب ظالین دویم قسم شو دریم قسم اخلاص پکی او متابعت پکی تنی شیخان عبادت په اخلاص کی خو طریقه د پیغمبر ځان له د کربوړي پیخي کوي ریاکاری چې ورته ویل کیږي نو ایاک نعبدو خاص تعالی موږ بندگی کو بل اخلاص والمتابعه چاته دوړانه چا کې یو شته بل نشته مفردات ته امام راغب لیکي چې عبد څلور قسمه ده العبد بحكم شرعي يباع ويبتاع غلام عبدا مملوکا دویم عبد بالایجاد او دا صرف الله دی مریم تریان میں عبد الله مخلصا عباد الرحمن سوره فرقان کی 63 عبد الدنيا وعرازها تعبیر لکوټي بدل لې دا مخ یو شې شو لکا عبد الدنیا عبد الدرهم عيسى عبد الدنيا وعبد الدرهم معرفت معبود اياك من محكي ذكرك بالله دا الله په صفات او په اسماء کامل ير په دوی کې دا او اوس تاسو ته وی چې په عبادت کې رومبه استحضار د معبود په کار دی ایاکا چې معبود دی نه پیژندلې سلورم خبره په دې مقام کې ایاک نعبدو کیفیت عبادت دا په باب د عبادت کې یو رکن دی اول تلفظ په ایاک نعبدو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دې صحابه کړه دې کیفیت به مغی انسان چې الله دنیا کې پیدا کړی دی دا کار دې کړو او کنه او څنګه کړو ثم جعلناكم خلائف في الارض لننظر كيف تعملون کیفیت ګوري عبادت تکړو او کنه په کم کیفیت تکړو سورہ یونس 14 اعراف 129 کم یو انسان عبادت کوي کیفیت ورلزان له جوړي دا عبادت شرعي نه دی دا عبادت بدعي دی د دیو جنا عبادت کمالی دی بدنی دی قلبی دی د جبی دی اصل ووري چې درې څه ضروری دي د سنتو نرستو شتا هيئت او کیف چې ولته جوړي تسلیس التزام دلیل به پیش کړي حج ګورئ حج کې مینا کې هیڅ کار نشته عرفات نهمه د پرخوا په لسمه لاړې لسمه سکه د دې نهمه نه علاوه سړې ټول کال په عرفات ولاړ دی حج نشتا یو سړې تشبیب الواقفین الکنن عرفانا حجیان التدی ډیر کوي ته خطلی دي هر عبادت چې دی هغه موقت دی ښه شاه ولی الله رحمه الله په حجت الله البالغه کې لیکلي دي پرد بدعات کی بهترین کتاب الاعتصام د شاطبی دو جلد دو جزء دانګي موافقات زمون د شیخ بهترین دو کتاب دي یو اصول السنه او دویم ضیاء النور یو جلد شایو دویم لانه دی شایع شوی تخصیص وجه ما ذکر کړی و یا کنعبدو مختصر خبره دا شو دا بالکل ښکارا شو چې عبادت دغه افراد ات پیجندل پکار دی ایاک نعبدو کی د انسان دری قسم افعال دی یو افعال لکه دا باڼه چې خوځي نبس چې خوځي جبري وي انسان مجبوري محض دی معتزله وي لکه چې کاسب دی نو خالق دی اختیار مستقل وي اهل سنت والجماعت وي کاسب نه دی یا کنعبدو کی تردید د جبریو اوشو که انسان مجبوری محضوی نو نسبت به ځان ته څنګه کو چې خاص تعالی بندگی کو منګه عبادت فعلی اختیاری و ایاک نستعین کی رد شو په معتزله باندې چې انسان ته خود مختار وي اختیار مستقلی وي که انسان خود مختار وي خالق وي نو استعانت به ولي غوښته یوه عبادت پسی استعانت ذکر دی امداد غوښتونکي څوک دي مستعان څوک دی د څه لپاره امداد غواړي مستعان له تخصیص ته استعانت بالله اياک نستعين و ایاک نستعین بالعطف ذکر کو دا عطف کو په ایاک نعبدو ځکه د دوړو جملو په درمیان کې مناسبت ته عطف تقاضا د توسط بین الکمالین کی من جهتن اتصال او من جهتن انفصال نو عبادت عام دی او استعانت داغی یو فرد دی کتوای تخصیص د ایاک نه معلومو نو بیا و ایاک نستعين ولی ذکر کوي نو د پاره د دفع چې مجموعه عبادت او استعانت بد الله نه غوښتی شي صفت مختصه د باری تعالی یوازې عبادت یوازې استعانت د دې تخصیص په الله نو دوی نه نه که دواړه دی او که یوازې یوازې دی عبادت هم د الله امداد غختل هم د الله استعانت دې ټول ته شامل دی او د نستعين مفعول ذکر نکا تعمیم ته اشاره ده فی جميع الحوائج والاحوال چا تخصیص کړي نو فی اداء العبادات وکو کې مون الله ته محتاج او عام خاص د دیو جن ماتا ست د ابن کثیر قول را نقل کړو هاتانی کلمه يعني ترجع الاديان كلها اليهما طلب الاستعانة من الله تعالى صدق قرآن کریم او هغه خلاصه د ټولو اسماني کتابونو استعانت مانا طلب الحول والقوة والتفويض الله تعالى والتوكل على الله ابن كثير معناه كي لا نتوكل الا عليك ابن کثیر دین دې دو کلمو تراجه دي فاتحه سر د قران او سر د فاتحه دا دو کلمې په ایاک نعبدو کې براءت ته د شرک نه او په ایاک نستعين کې براءت ته د حول او د قوت نه ځان الله ته سپارل دي ورنه استعانت هم عبادت کې داخل دی عبادت وسیله ده او استعانت حاجت ده شالزی وسیله به پیش کړي وسیله مقدمه په طلب د حاجت باندې پیری مستعین صيغه د جمع په استعانت کې الله ته محتاج یول انبیاء علیهم السلام الله ذکر کړی دي دعوات المقروبین سورۃ انبیاء اولو العزم پیغمبران انبیاء علیهم السلام ام د الله نه امداد غواړي سوره انبیاء کې مرجان دعوات المکروبین ذکر کړي مستعان صرف ذات تباری تعالی په صفت الله کې دو پیری ذکر دی یو سوره اټاره کی او دویم سوره انبیاء یو سل دولسم کی. مستعان او مستعان به مستعان به ام صف الله متعدی بالبا مستعان چې داغه نه امداد غوښتل کیږي مستعان به چې داغه په وسیله سوره اعراف یوصل اتیم وسیلی داغی سرا د الله نمونه الله ته وسیله کوا دته ویل کیږي توسل به اسماء الله و صفاته وسیله مبهم لفظ دی الک وسیله څنګه ده د دې مثال داسې دی غوخي نو څه حرام دي لکه د خرا توسل شرکیه ناجائز شفاعت ما ذکر کړو فدعوه بها سوال د الله نه کوي غواړي دا غننو پواسيتي داغي سره وغواړه اسمائه و صفاته مستعان الله وسیله د الله صفات او د الله نمونه سلورم خبر مستعان له امداد د صد پار غواړي مستعان له قران کریم نه دی ذکر کړي معنی ترک د مفعول کلا کلا د پار د عمومي په خاص عام حالاتو کې لکه موږ دلته درس شروع کړی دی نو د الله نه امداد غواړو خاص د الله نه چې الله روز تر روز زمونږ جذبه ولولا ستاسو سره دا درس کو اگر کوم خې ته هیڅ نشته ایاک نستعین دا رد د شرک فی دعا شو شیخ الهند رحمه الله یو خبره کړی دا چې د یو مقبول بنده قبر نه دی ویلی پنځپیر شیخ وی چې کاش دا خبره نه وکړي ښه ژوندې سړی دی وسیله د هغه په ذات سره نشي کېدی وسیله د هغه په دعا سره کېدی شي الکه ته ما ته دعا وکړه ایاک نستعين یو قیدې کلیه وورئ په فعل د بندګانو او په فعل د الله کې فرق دی د انسان فعل تحت السبب دی د فعل فوق اسباب دی مشرکین په دې مقام کې سو غلط اقوال پیش کړي دلایل پیش د خلکو د دوکې لپاره او مشرکان اکثر شرک فی الاستعانت کوي فلانی بابا را مدد شي ختم کوي نو ختم کم دا خبره کوي چې یا شیخ عبد القادر شیئا لله امداد کن امداد کن بند غم آزاد کن یا شیخ عبدالقادر د عبادت سره دعا ملګری کله کومز چې ختميږي نو په دعا باندې ختميږي مشرکین دلائل پیش کوي چې استعانت په غیر الله جایز دی ذوالقرنین چې ویلي لکه اوس ما وی عیسی علیہ السلام من انصاری الاللہ نو منگا وایو دی یا کا تخصیص تر بسکای دویم استعانت د بنده تحت السبب د الله نه فوق الاسباب دریم مشرکین استعانت چې غواړي د قبر وغیره نه په عقیدی د الوهیت ذوالقرین او د عیسی علی السلام خدا عقیده نه و چې دا واقدار دی عالم الغیب دی وی دا تحت سبب په کتاب من اینا لعلی ابلغ الاسباب دارنګي شاه ولی الله رحمه الله مجموعه الفتاوی چې دا کلام موضوعي دی شاه ولی الله فرمای چې دا حدیث ته من جوارانو دی اقتضاء الصراط المستقیم د شیخ الاسلام کتاب دی وی هاذا الحديث کلام موضوع مکذوب منهج التاسیس صفحه 20 فتاوی عزیزیه صفحه 105 جلد کله دوی حسن حسین چې یا عباد الله نونی په دې روایت کې معروف ابن حسان راوی دی زهبی غط منکر الحدیث او غیر محفوظ کنزو روایات پیش دریم دوی کلا عدب المفرد چې ابن عمر رضی الله عنه پما تشریو ان چیغي وهلی چې یا محمد یا محمد میزان د زهبی کی عبید فرحان دا متروک او بیکار سړی دی داری کتنی ورته موي حیات الحیوان هغه خو د حیواناتو تذکرہ کوي ډېر کمزوري خبرې دي پکې علی کرم الله وجهه ویزا خفتم من الاسد فقولوا اعوذ بالدانيال عليه السلام دي کې اسد ابن منذر بدعتي دي امام مالک څنګه لته او سلام په ویلو هغه جواب نو ورکړی دی اجل بدعته مستقلی ذکر کړی دی تخصیص بعد التعمیم للاهتمام لکه شرک فی الدعاء ننم دیر زیاد تی ما تاسو ته اوی پیر بابا دستگیر پنیکی شرا مدد شی ختمونه لکی ختمونه ابیا قران وی شوری جوړ کړی دین استعانت لابد له من الوسیله عبادت وسیله شرعیه دریم دفع د توهم د استقلال چې په عبادت کې انسان مستقل نه دی نستعين معتزله او باندې رد سلورم فیدا کمال د دو خبر رازی یو محنت نعبدو او دویم دعا ایاک نستعین او دریم ما تاسو ته ویچ ادب شرعی داره چې د استعانت تشریح تفصیل کړی دی معارف القرآن د مولانا ادریس رحمه الله صفحه 23 جلد اول کې غیر الله فاعل مستقل اور قادر بذات وی د دې په شرک کې خود چا کلام نشتا غیر الله قادر به ذات نه غني عطای الهی لیکن چې کله الله ول اختیار ورکی لکه وزیر لدی اختیار ورکو نو پست اختیار نه دی مستقل وی مشرکین کې دا عقیده د اچانوا دریم نه مستقل بالذات نه بالعرض لیکن معامله معامله د مستقل بالذات ور سره کوي لکه بابا لاله شي قبر ته سجده کوي نظر کوي شرک او حرام سلورم استعانت بالغیر کی د استقلال ایهام لکه د روحانیاتو نه غوښته حرام د شرک مظهر اتم د دایری د اسلام نه خارج داړم بنی دو قسمه قطعا شرک دا وستنی دا حرام ها اسراشا ډوړی خوري محض علی ډاکټر لذي طبيب د دې مقصد دا نه دی چې ډاکټر به مال نو یو باریک خبر واوري هغه دا چې چې ډوډۍ الله را کړه او مو په هم الله کړم شیخ رحمه الله نصر المرجان کی صفسین کس کی مشرکان چې د چا په استقلال قائل دي لکه اولیاء دا غوین استعانت شرک ته د چا په استقلال چې قائل ندي لکه ډوړی داغین استعانت جائز دی اعظم او بهتری تفسیر معارف القرآن د مولانا ادریس کاندی هروی رحمه الله ډوډۍ پنځم قسم محض اعلی ډاکټر لذي محض اعلی سنت طریقه د علاج د دیو جنا غیر الله فاعل مستقل قادر بالذات د دې په شک کې خود چا څه شکوم نشته او څوک قائلم ندي غیر الله قادر بالذات نه غني عطای الهی خو په اختیارات استقلال لکه وزرا او غیلا مشرکین په دې نو قائل تملکه و ما ملک نه به ذات نه به العرض لیکن مقاب معامله ور سره مقاب معامله دو مستقل به ذات کې لکه قبر ته سجده نظر نیاز شرک حرام یو ځای کی ایهام د استقلال راځي لکه د روحانیاتو نه امداد غوښتو حرام شرک مظهر اتم د دایری د اسلام نه اول دو قسم شرک ورپسې دو قسم حرام پنځم سوال راغی کیف اعینکم څنګه امداد کوم تاسو جواب شو اهدنا درین د توحید اقسام ذکر شو او مصداق د صراط مستقیم دی یو مذهب ته مذهب د اهل سنت والجماعت وي معتزله او اراءه الطريق حق خودل ایصال ال المطلوب په حق روانول دا اختلافي لغوي دي هدایت دوړو کې مشترک دی اراعت الطريق حق خوضل په حق روانول مذهبي اختلاف د معتزله او د اهل سنت والجماعت معتزله هدایت وی بیان الحق تا زلالت وی خلق المعصیت ته وی الله سو گمراه کوي نه نو اهدنا پنځ د معتزله بیان الحق د حق بیان کوي زلالت خلق المعصیت دا زی واوري هدایت پنیز د معتزله باندې بیان الحق او ضلالت الله سوکنو گمراه کوي الله تعالى العبد ظلن اهل السنة والجماعات وینا اهدنا خلق الطعب زلالت خلق المعصیت افعال اختیاریو خالق الله دې کاسب انسان دې سړی و یو درس لته له شیخ قصه کولا چې کله راغی ډېر ښه ترجمه کوي مومي هغه لره ګمراه مېدا خو معنا د معتزله ودا نو معتزله هدایت بیان الحق الله حق بیان کی انسان هدایت د پارزان له خالقوم دی کاسبوم دی او ضلالت وجدان الله تعالی العبد الظالن مندل د باری تعالی بندل را گمراه هدایت علماء لیکي چې الدلاله بلطف و خیرین د خې خبرې خودل د دیني که د دنیا مشهور دا ده چې هدایت په لغت کې راه نمودن ته ویل کیږي نوې دا غلطه ده ځکه د هدایت په دې معنا کې خیر پروت دی ها البته که په شر کې دا مستعمل شوی دی نو دا طالب العلم راغې تانه تپوس پاړه کې وکو جامع مسجد تلا څنګه دا تاوی داسې بلاړ شي او داس قراءت الطريق دویم کوڅه باندې برابر کو اوس دې ځان رسی او کنه رسی دریم دلاس دیونی و چې مسافری صبح دې کړو جومات ته دې راوستم. دا مشهوره معنا چې ارشاد الى الحق دی په دریو طریقو سره مستعمل دی قران کریم کې تعدیت مفعول ثانی ته په واسطه د الہ متعدی باللام متعدی بدون الواس اول چې تعدیت مفعول ثانی ته په واسطه د الہ سره راغلی نو د دې معنا خودل د لارې حقې بل چاته برابر خبره ده چې هغه سړی په لار روان شي یا نه مقصد ته ورسیږي یا نه دا عامه معنا شوه اراءت الطریق شو لنډه معنا لار دی چاته او خودلا حق لار دی او خودلا سړی پیزی کنه مقصد ته رسی کنه قران کې یو مسله یاد شي معجز کتاب دی بیا فنون کې آسان دی نور الانوار جنجال جوړ کړی دی دویم متعدی باللام خودل د حق لاري خو شرع د رسول نه د غلاري تا مخکې رسول نو اوس د سړي خپل خوخه ده چې مقصد ته پیرسی او کنا ګنځه او یو تایید به مونږ پیش کو د نحل پسې بنی اسرائیل او دا غي نه هم آیات ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم بجلی پرخه پرخه هدایت کی او ویرسو خا او دا اخیری معنی لار خودل روانول مقصد تا رسول دا صفت مختصد باری تعالی د اراءت الطریق لار خودل پاغی راوانول داغی نسبت کتاب او رسول توم کی دیش دلتا اهدنا کلک کی من مضبوط کی من خاصه معنی مراد ده او دا اخیری معنی ایصال للمقصود چې ورته ویل کیږي د غیر الله نه د دې نفي راغلی ده صفت مختصه ده تعالی دی سامری علم یرو دوی سوچ نکئی انه لا یکلمهم چې دا سخید دوی سره خبرې نشي کوله صفت کلام انشي خودلې دوی تلا انا د فیدی نشي کولې دوی تا اتخذوه انیو دوی او دوی ظالمان لا يهديهم دیم سوره یونس قل الله يهدي للحق الله رسول کی أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي قل لا نمني أما لا يهدي إلا أن يهدى سوره قصص او داغي 56 نمبر آیات شپږ پنځوستم پیغمبر علیہ السلام نا نفی انک لا تهدی من احببتا نو قران کریم کی طرق ته استعمال متعدی مفعول ثانی ته په واسطه د اله ارائه الطريق اپی ذکنا لام روانول رسول خودل در لاری حقی اغا پی بیا رسی نا بذات صفت مختصه دا باری تعالی زکه ما خبر او کړه چې درې قسم شو